دا صورت از زلزال دی دا صورت مدنی دی اوس د دې صورت ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی سو وخت چې مزکه سر تر سره وجړه کیږي او مزکه خپل بارونه بهر ته راوباسي یعنی مړی او هغه معدنیات او هغه ذخیری ارس او انسان وایي چې په دې مزګه څه چلو شو په دغه ورځ بمزکا خپل ټول حالونه وایي ځکه چې ستا رب ورته حکم ورکړی وي په دغه ورځ به خلک ټولی ټولی راوځي چې خپل عملونه ورته وښودل شي نه چا چې د یوې ذری عمر نیکی کړی وي هغه به وویني او چا چې د یوې ذری عمر بدی کړی وي هغه به وویني سورة العاديات دا صورت مکی دی اوس د دې صورت ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی قسم دی پس غلیدون کو اسونو چې پرشیږي نو پخپو وهلو د ور بصری غرزوي نو سهار سهار په دښمن حمله کوي نو هغه وخت غبار یعنی دوړه اوچته وي نو د دښمن مینځ ته ورنه نوځي بېشکه چې انسان د خپل رب ناشکري کوي او دی په خپل په دې خپل ناشکرۍ گواه دی او دی د مال په مینه کې ډیر سخت دی آیا د ته معلومه نه ده چې هر کله د قبرونو نه مړی را پاسول شي او د سینو پټ رازونه سرګن کړي شي نو په دغه ورځ خدای د دیو په حال خه خبر دی سورة القارعه وما أدراك ما هي نار حامية دا سورت القارعه ده دا سورت مکی ده اوس د دې ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی کلنګون کې ورځ قیمت یادې څه د کلنګون کې ورځ او تا ته معلومه ده چې کلنګون کې ورځ څه ده په دغه ورځ به بنی آدم د خورو ورو پتنګانو په شان ګرځي او غرونه با د ډنډت شوی رنگینی وړی غوندې الوزی نو د چا تول چې درون وخیږي هغه به خپ مزه کی وی او د چا تول چې سپکو خیږي داغه زی به هاویه وی او تا ته معلومه ده چې هاویه څنګه دی ګرم ور دی دا صورت تکاثر دی دا صورت مکی دی اوس د دې صورت ترجمه د خدای په نامو شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی د مال ډیرولو هرس تاسو غافل ساتي تر دې چې قبرونو ته ورسیږئ خبردار ضرب پوه شئ بیا یاد لرئ ډیر زر به پوه شئ نه نه که یقیني تور باندې پوه شوي نو منه به شئ دوزخ به خامخا ووینئ نو خامخا به یې د یقین په سترګو ووینئ بیا به په دغه ورځ تاسو نه د نعمتونو په حق له تفوس کیږي دا سورت العصر دی دا سورت مکی دی اوس د دې سورت ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی قسم دی په زمانہ چې بنی آدم ډیر په تاوان کې پروت دی او هغه څوک چې ایمان راوړی دی او نیک کارونه کوي د خدای په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی هر بد ویون کې تعنه ورکون کې یعنی پیغور ورکون لا تباهی دا چې مال را غونډوي او بیا بیا شمیري دا خیال کوي چې مال به تل تر تل ژوندې وساتي نه په حطمه کې به وګرځول شي او تا ته معلومه ده چې حطمه څنګه ځای دی دا د خدای بلکړې ور دی چیړونو ته ورنه نوځي دا ور به ورپسې بند کړی شي او په دنګو دنګو ستنو پورې به تړلې شوی وي دا صورت فیل دی دا صورت مکی دی اوس د دې صورت ترجمه د خدای په نامه شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی اے تا ته معلومه نه ده چې ستا رب د هاتیانو د خاوندانو سره څه وکړل آیا د هغوی چلی غلط نکو او په هغوی ټولی ټولی مارغان راوستل چې په ګیټ کو یې وشتل نو د خوړلو شو بوسو غوندې یې وغورځول اوس د دې ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی قریش عادت شوی دی یعنی د جمی او د وړي د سفر سره عادت شوی دی نو هغه له پکار دی چې د دې کور یعنی خانه کاوی د رب عبادت دی کوي چې د لوګي په حال کې روزي ورکړي دا او د هر ویری نه پامان کړی دي سورة الماعون دا صورت مکی دی اوس د دې ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی آیا تا هغه سړی لیدلی دی چې د دین نه انکار کوي دا هغه سړی دی چې یتیم له دکی ورکوي هغه مسکین ته د خوراک ورکولو ترغیب نه ورکوي نو داسې منګزارو له بربادي ده چې د خپل مانځنه به خبره دي داسې دي چې په مانځ کې ریاکاری کوي او زکات بالکل نور کوي ان شانئک هو الابتر دا سورت الکوثر ده دا سورت مکی ده اوس د دې صورت ترجمه د خدای په نامه شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی دا صورت مکی دی اوس د دې صورت ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی وایا چې کافرو نزه تاسو د معبودانو عبادت کوم او نه تاسو زما د معبود عبادت کوئ او نه به زه چرې تاسو د معبودانو بندگی وکړم او نه به تاسو زما د معبود پرستش وکړئ تاسو ته به خپل بدله درکړې شي او ما ته خپل سورة النصر انه كان توابا دا سورت ان نصر ده دا سورت مدنی ده اوس د دې سورت ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی سو وخت چې د خدای مدد راشي او د مکه فتح وشي او ته ویني چې خلک جوفي جوفي د خدای په دین کې رانه نوځي نو د خپل رب تسبیح او حمد وایا او معافی ترې نه غواړه بشکا هغه توبه قبل اونکې ده دا صورت اللحب دی دا صورت مکی دی اوس د دې صورت ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی د ابو لهب لاسونه دې مات شي او هغه دی برباد شي نه یې مال په توخه راغی او نه یې ګټه په لاس راغله زر به یو شعله ناک ور ته ورننوځي هغه او د هغه ښځه چې د لرګو پنډونه راوړي د هغې په غاړه کې به یوه مضبوطه غښتلې رسۍ پرته وي ولم يكن له كفوا احد دا سورت اخلاص دی دا سورت مکی دی اوس د دې سورت ترجمه د خدای په نام شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی اعلان وکړه چې الله په خپل کمال ذات او صفت کې یو دی الله به پروا دی نه داغه نه سوک زیږیدلی دی او نه هغه د چا نه پیدا شوی دی او هیڅ سوک داغه سیال نه دی سورة الفلق چې ډېر بخونکې زیات مهربان دی هوایا چې د سهار راويستون کې خدای پنوم د ټول مخلوق د شر نه پناه غواړم او د تیارې د شر نه چې را خورشي او په غټو کې د پوکو وهونکو د شر نه او د شر د حاسد نه د خدای په نامو شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی وایا چې زه د بنی آدمو د مالک د بنی آدمو د بادشاه د بنی آدمو د معبود پناه غواړم د وسوسې غورځون کی ورستو کېدون کی د شر نه چې د خلکو پړونو کې وسوسې اچوي پیرې وي او که بني آدم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانانو ورونو تاسو ته معلومه ده چې مسلمان قوم د خپل اسلامی تعلیماتو نه لري او ناشنا دی دا ولی د دې غن وجوهات دي اول دا چې مونږه لیکل لوستل نه لرو دویم دا چې قران او حدیث په عربی کې دي او زمونږ ژبه عربي نه ده اوس ورځو کې اگر که د قران کریم او د حدیث ترجمه په نورو ژبو کې هم شي ویری خو د هغې فایده صرف تعلیم یافته خلک اخیستی شي باقی بې تعلیمه خلک په تیاره کې پاتې شي د دې مشکل څه حل پکارو الفجر ترست ته د دې مشکل احساس وشو هغه را وړاندې شو د موجوده وخت د پنی سهولتونو نه کار غستل شروع کو ځکه چې خلک د دې پنی وسایلو نه یعنی ټیپ کیسټ ټي وي وی سي آر نه غلط مقصدونه حاصلې په حاشیه او بے حیايي دا د دې په ذریعہ باندې خوري په مسلمانانو کې او مسلمان نسل او مسلمانان زلمی او د مسلمانانو دغه سرمایه ځکه نوجوان نسل خو د یو قوم سرمایه ای دغه سرمایه به لارې کوي او په غلطه لاره باندې اړي او د خپل مقصد نه به لارې کوي او د دې وسایلو په ذریعہ باندې هغه داسې کوي